هو الذي يتركب من جنس القريب في الشيء وخاصة لازمة كالحيوان الزاهق في تعريف الإنسان دی وای والرسم التام رسم تام شدي وهو دا رسم تام دا طالبانو الذي اغدي يتركب چې مرکب وي من الجنس د جنس څخه من الجنس القريب د جنس څخه دا چې جنس قریب دی للشيء د شي او خاصه لازمه او د خاصي لازمه ته چې د جنس قریب او د خاصي لازمه څخه چې شي مرکب وي ودغه طالبانو رسمي تام وای مثال لکه حیوان زاهد حیوان جنس قریب د انسان د پاره دی شي خو انسان دی ظاهر کې مر الخاصه لازمه ده نو دغه تبار دی رسم تام وای ناکته وجه ذکر کړی د طالبان دې ترسم ویوای تام ورته وای دی و اما کونو کې دل دغه تام دی دا د جاس ته مشابهت د حاجتا مسره څه مشابهت ته حاجتا مسره لري من حيث ان په حيث د دې چې هو دا رسمي تام چې دی وو یو د سوي دی پی په دکی جنسي قریب وخصص تخصیص یې سوي دی بما يميزه هغه شی چې د جنسي قریب تمیز کوي حاجتام خوم دا غشو جنس قریب او د هغه تخصیص په یو ممیز سوی و چې هغه فصل و دا ان جنس قریب دی تمیز په یو مخصص سوی دی چې هغه خاصه ده او دا قدر فرق بینوي چالت د جنس قریب تخصیص په ذاتی سوی وو دلته د جنس قریب هغه تخصیص په عارضی سوی دی چې خاصه لازمه ده تام په دغه اعتبار توای او رسم چې ورته وای هغه خواشګر واچویل ده رسم د شی هغه اثر ته د شی ویل کیږي نو دغه رسم تام ام پر دې شی باندې یو اثر او علامه د طالبان تی به پوسولس دا خلاص اول رسم ناقص رسم ناقص چې دی هغه ما هغه دی ترکب چې مرکب وي عن عرجات په تعریف کې د انسان وایي د چې انه دا انسان ماشي علی قدمي دي عریض الازفار دی باج البشره دی مستقیم القامت دی زهاق بالطبع دی طالبان ماشی علا قدمی دی یعنی روینده علا القدمی دی د ماشی ترجمه په فارسی اغه روینده نو ماشی چې دی دا یعم عام دی جميع حیوانات علا قدمی چې مو وایه یو څه حیوانات به نوځي وبوي ډېر حیوانات پر څلورو پښو دي یا تر څلورو لاجات پښې لري دا غوي کني او عریض الازفار دا معنا ازفار خدا نو کان جمع د زفر د زفر نو کته ویل کی دا نوکان یې سور لري په فویر سور پیجنی بر ورته وا سور ورته وا چې شته دا نوکان چې دی هغه عرض لري سور لري تی په پوسو چې شي پیښه کوي ها دیوال یې ونړاوه که ونړېدی کس ته یې ونړاوه زه په کس ته لا پروا نه لري او بعد البشرا دی طالبان دا پوسټ نه دی دا لست دی چې نه دی لکه د یو مرغه د چې ګړو کې پر ولاړی وي دا پوس چې دی هغه لستی خو سماج کالی اغوستي دي کني چې وز د کوسګي څخه کالی وکاږه سال مستقیم القامت دا قامت چې مستقیم دي طالبان دا قد قامت نه دي دا شته دي زهاق بالطبع دي په خپل طبيعت باندې خاين طبيعت یې مروي مرول دا خندا په خپل طبيعت باندې کوي خیر دا خیمر ول اغه تخصیص تر مرول تر اغه یو حقیقت پر دلو دی من اسم مجموع نقطه وای اما کون رسم چې بولی فلما مر دا تیر سره اغه نو پاشک تیر سره ده چې رسم د شی اغه اثر د شی دی اما کون ناقص چې بولی فلنقصان کوتا دی باج اجزاء در اسم تام پی په دکی چاغه جنس قریب دی جنس قریب په دکی ذکر دی یا انو په دغه باره مو چې سنا ناقص دا خلاص اشد څور سره وای طالبان الشواوی قول والرسم اه هو دا رسم په لغت اثر تویل کی ولی انه دا رسم ماخذ دی د دې قول صد عربو وای رسم الدار ای اثر ها د بيدا نی هغه سرای چې نړېدلې سکندوالي اثرات یې پاتې دا خلاص او په اصطلاح کې بیا دا رسم قول دی دا دی لازمي مساوي د شي سوال دا په پیټه دی لغوي ترجمه کې درته وکړل اصطلاحي چې درته وکړ پاغه کې نو اعتراض هم د په پیټه دی خلاصه د اعتراض دا د حد خو دیوار تعریف کو کتاب قول دال علامه هیڅ شیء بیا چې د رسم تام د جلا وکي د رسم ناقص ته جلا د حج تام د جلا نه نه کچلا دلته چې دا د مطلق رسم تعریف وي نه وکي نو موږ وای دا د مطلق رسم تعریف د هغه مطلق حد د تعریف ښکارس اخو یو موږ ویل موږ ما دغه قول د لته پر ماهیت شکاوه دا بیا طالبانو قول دی دام دی پر هغه لازم پر هغه لازم باندې د شداد پر لازم مساوي د شدال دغه امر ول هغه تعریف دی د مطلق رسم د پار دا خلاص په هدا مال نه دی دا د شوایس او یا بد شوای چې ما چند د رسم تعریف نه وکي طالبانو د چا دی وکي دا هغه حد دی وکي طالبانو حد چې دی هغه اشرف تر چا دی تر رسم دی نو یې ځکه د مطلق کې حد تعریف جلا وکي او حج تام او حج ناقص ته بیا جلا وکي رسن نو هغه نیمول شرافت نه لري لکه څوک چې لري حد چې لري دا ځکه پرې شي دي دا یو یا بدریم دا ورته وایو چې دلته طالبانو اعتماد پر فهم د طالب کړی دی پر فهم د کوستګي طالبانو چې کړی دی اعتماد کړی کوستګي خو نو تی ولې دی چې خبر او مبتدا اگر د سره ګډ وټ کړل دې پیاب دا او خلاص نه دا درې مخبر و انما سمي مسماك رسم رسما فرسم وجرسم په لغت کما عرفت تاو پینل اثر ته ویل کیږي والتعرف په خارج لازم دا ام اثر دی دا اثر سره شي کما عرفت لکه دا شتاو پینل په شا شوای ودرسم ايضا قسمان دي یعنی د شاوارج سره جمع کړ چاغه مجموع من هیڅ المجموع تخصیص لري تر چا پوری طالبان راکټي وایدا ولو که په اعتبار د کل واحد یې نه لري په پوری بل یکون وی عام په اعتبار د کل واحد نو لکه ماشی طالبانو دا ماشی عام نه دي یوازې انسان مشي کی یا دا یو مثلا فانه دا ماشی غیر مختص دی پایکه چې واحده پر بل یوجد موجود په کثیر من الاشیاء دا خلاص والمجموع يختص خاص په انسان پر لا غیر په بل چا کې نه راځي کما زو کې لکه دا ذکر سی په مثال کې نو په یکون دی مجموع من هیڅ المجموع مختص بالانسان دی دا خلاص یو بل رقم دی دلته زمر په دغه کې دا شی ورسنه ګوره چې هغه چی دی ونرسم العلامه وعلامه الشيء ما يعلم به الشيء دا هم پیدا کی تقریبا رسم علامه توای او علامه د شماغه ده یعلم چمانی به پاغه باندې شي لکه ظاهر نسبت و انسان دا ظاهر علامه د انسان د طالب خر خان دي یا کوم خندا واوري د نو انسانان دي طالبان نو خر نه دي په پوسلت دا یو او جدار نسبت و دار جدار علامه پر دار ده دیوال طالبانو د سرای علامه نه ده نو که جوان نه نو خبره خالم زکه د بار خو نو بیا سرای نه ورته ویل کی دا نو دا خلاص نو فإن الزاهد يدل دلت کی علامن پر هغه چا زکو چخان او هغه انسان دی والجدار يدل دلت کی پر دار سرای ولذا دا وایي سمي مسما کیرش په مصطلح بهذا الاسم فدغه اسم دا رسمي مصطلح چې مرکب دا هغه عرضات سوي چې من اسم المجموع تخصیص باره تر شفر لري دا مل ذکر رسم وبلی او دغه عرضات پر هغه شی باندې علامه ده د پیژندنې په پوهیږي په پسې دلته یو اشاره ګورې چې څه چی ده اقول اختصاص المجموع قد يكون دا پیدا کی طالبان اقول نو اختصاص المجموع قد يكون مع اختصاص كل ما اختصاص الکنزایک نام پیدا کی هذا ده اقول زوال اختصاص ته مجموع قد کله کله يكون وي سره د اختصاص ها دا هغه کل واحده ځان ورسره مجموع مې نه شل مجموع هم خاص وي په اعتبار د کل واحده هم خاص کله دغه هغه لکه څنګه تعریف د انسان راته وکي فظاهر کاتب متعجب دا درې عارضات سره ځای طالبانو موږ ویل موږ زاهق غیر د انسان بل څوک دی یا کاتب غیر د انسان بل څوک دی یا او متعجب غیر د انسان بل څوک دی یا کته واو جنم ثابت دا د حکماو پر مسلک موږ روان یا غسل جنیات منل حکما جنیات منی یا ملک هم ثابت کی لیکن موږ د حکماو پر مذهب روان طالبانو حکما چې دی هغه ملک مجردات هغه چي دی به پوس دا خلاص نو دا مول زاهد کاتب متاجب چې درې سره سره ځای کم تر انسان پر تخصیص لري ار یو جلا جلا ام تر انسان تخصیص لري او وقت کله کله یکونوي په اختصاص د مجموع من حيث المجموع دون كل واحد ار واحد نوي نحو لك دا مثال طائر ولود هغه طائر چې زیږون کې دی ولد لره دا وایه په تعریف کې د خفاش چې دا په تعریف کې د کوسګي وی وند خفاش وایه سی به پوز خفاش تعریف دا دی چې طائر ولود طالبانو دا خفاش عجب شی دی ونه چې دا کوسګي ته نو کوي لږ سوی دی دا خفاش نه دی دا عجب ناجر شی دی په مرغانو کې یو مرغه غاښونه نه لري دا دغه لري دا خفاش لري دانی د ماښام اذانو شروع کیږي دی راوځي بار ګرځي او ګړی بیا د شپې بیرته نه وځي شپې هم د شپه نه ګرځي بیا سهار د اذانو په کې میوار راوځي مول شو فرق ورته وایي ته چې نو ګوري چې شي ګوري دغه دی پرواز دا ته چې شي بولی چې شي بولی شو فرق یې بولی کو سبه ته چې شي بولی یو بل و اصطلاح نشته یو بل اصطلاح نشته څوک په بل نامه بوجي غږ وکړي سلکۍ ادا طالب ایمل یې سلکۍ وي سی و فوز ادا غ سلکۍ بولی کې شو فرق بولی دا چې دی طالبان وی واجب ناشنا مرغه یو مرغه غاښونه لري دی غاښونه لري طالبانو یو مرغه حیز نه لري دغه مرغه چې دی هغه چې شدي هغه حیز لري لکه انسان دغه رقم حیز لري او ټول مرغان چې هغه بیا چې داګه چې چان باسي دوی داګه چې چان باسي داګه چې چان دې بخیر پیدا کیږي دای نه دی چا بیا چې یا چان چې دی په پوس بلکې دوی دا وای اشګران دا وای وای هغه د حضرت عیسی علی السلام چا مرغه جوړاو نو کهی اتطیرن هغه ام دغه شو فرق خیر دا خو نو نه وو وجا د معجزې په شکل چر شي ژوندې سوی دا خو نو داغه دغه نه دی فاته خو دغه شی و طالبان چاغه بوال په تیتریزا به ولاړې بار منو شوس ګرته بخټ وي د خټ به جوړ کی بار باغه وال هغه دغه اوس نو طائرن طائر خو مرغه سوای مرغه تر شو پراکه پر طالبان تخصیص لري یا ولد دا معنا چې ژوند کې د ولادت ژوند کې د ولادت وایي زیدي نور حیوانات نه دي دي انو دا لري په اعتبار د کول واحد تخصیص نه لري لیکن مجموع من اسم مجموع چواکه غیر د شو برکه په بل چا کې نه په فویل او وقت کله کله يكون وي په اختیار په اختصاص په خاصولو د مجموع سره د اختصاص د باج قید ايضا مجموع من اسم مجموع خاص وي خو یو قید د شي چې یو قید هم په اعتبار د خپل یواجوالم تخصیص لري کمالک په دې مثال چې ذکر په متن کې نو فلا تنوادی انو لا حاجت اجت نسته و زهاک په تابه چې څوک په زهاک په تابه ته ضرورت نسته و زهاک په تابه واج تخصیص لري په چاپ په انسان په دا سوال نو وسوي دقص تی به فوسنه دا بل مخکې اشهد ګور چې څه چی طالبان تی ویني ماشي علا قدمه دغه شم بيدا کړ دا ماشي باندې پرته دا ماشال انه ماشال قدمي نو دا اعلان پوس ان الماشي چې شامل دي جميع حیوانات على قدمي چې دا خرج وزي بي په داغه بهائم الماشي تشتكي على اقدام اربعه سلور رخصو یعنی دا نه معنا چې پر شپږ رخصو تکي یا پر ډیر واغنو نه وزي چې پر سلور رخصو تکي دراغه چې زیات یا خنو بي خوي عارض الاسفار خرج وتی بي په داغه سره بس ها بعض طيور بعض طيور ها دا هغه چې دمر الازفار د بعض طيور چې دي هغه دغه عارض نه دي دا بعض مرغان نه دي دا نوکان نری دي دا قصور نسته پکشي کی پی به پوسره دا شته توي دا افلاس نو موږ وایم عارض الاسفار تر څو سم طالبان ها دا بعض البشرا سره جووت مرور بی په دغه باندې بعض طيور لکبت موږ ویل مونږ او هغه قمری وغیرهما قمری طالبانو دا د کوترو په جنس کې یو نوع ده چې په فرهنګ عامت کې وګوري دا د قمری شکل ورته د عین دا کوتره د طالبان په کوترو کې یو نوع لکبت او هغه څوک هغه قمری وغیرهما ولې هغه بعد البشرا دي یا لا خلاص مستقیم القامت چې وایي اوس نو په مستقیم القامت باندې چا اعتراض کړی حاجی کنداری صاحب هغه را نقل کړي حاجی کنداری صاحب وايي وی قال ویل بعض تجارو الكتب د کتابو د کتابو بعض تجاران ویل شیخ صاحب مرحوم یادی طالبان وی هغه بعض کتابو د تجاران د کتابو شیخ صاحب خو نو د شیو طالبانو خپل مکتبه یې درلوده ماجر وو خپل مکتبه یې درلودله بیا د حاشیې پر کتابو باندې کولې هغه د هغه کتابو د چاپ اجازه بیا بل چا ته نه ورکول دوی په خپله چاپولې په خپلو کتابفروشي کې خرڅولې یا نورو کتابفروشان ته به دوی ورکولې طبع یواز دوی کول ځکه هغه تجار الکتب ورته ویلي ان هذا القید دغه قید وایي دا د عوارض موجهه وسري په دې ما چې وای توجیه کیږي لا مخصصانه دی په دې تخصیص نه کیږي په دې څوک نه دی وتلی وجانو لا یخرج نوز دی په دغه باندې شي او ولا دخل لم دخل په دې مدول اعتراض چې لري انتهي د دغه شیخ صاحب مرحوم خبره پای ته ورسېده اقول نو فاضل کنداري صاحب زوال لم يفهم وين دي پوسوي هاذا القائل ان په دې باندې چې مراد دغه قیود سره احتراز په کل واحد من هذا دی بقتل نظر فقط کولو د نظر د قید اخر څخه دی وای وای دغه قیود اعتراضی دی ار یو دا بل بنو نظر قطع کړي په فویل نو فعل هذا من امر ده یخرجون دغه قید باندې مثل د شجری ولې درخت چې دا غش دغه په فویل دا خلاص هغه قامت چې منحنی وي کول دی به پوس زهاک بالطبع اقول دی وی زمان هذا القيد مختص في انسان پر قال باج التجار ويل فعلى هذا بنا برداش ته قيد ويس لانه حاجت نست پر اسم ناقص وانضمام ته د قيد چې مختص به انفراده وی لکه زهاک بالطبع دا ضرورت بل یک به کفایت کی اختصاص تلك العرجات بمجموعي بمجموعيتها بترکه واحده پرې انتهي د شیخ ثمر هم خبره پای ته ورسېد اخو طالبان او هغه مشران علما دي سره ما اهم عصر علما دي چې هر کم نسبتونه کوي هغه پروا نه لري تاسو ادب سره کوي د عالمانو سره دا ما شان نه دي چې تاسو شګران تاسو کړی تی خپل ادب سره ساتي تر موږ تی هغه مشران علما دي د شیخ ثمر هم دي هم تر موږ مشر عالم دي فاضل کندهاري صاحب دی هغه تر موږ مشر عالم دي فاضل کندهاري صاحب خو ما استاد دي نو ستیا مستاز طالبان هغه شیخ تمر هم خلاص ما استاد ته ولري خو عالم دی ښه عالم دی تر موږ مشر عالم دی موږ نو چې د نسبت ورته کوو دا د موږ سره بیا د بیا د طالبان دوی سره هم عصر علما دي دوی که دا نسبت سره وکړي هغه پروا نه لري دوی به بوسه دوی د ادب په الفاظو دا ماشان اخلي دا دوی ته تاوان نه کوي فایده درته کوي چې دغه سپین علما په ادب ذکر کوي سوی ادب بنره اقول دی ویزه لعله شای لم یتاجه دا لیکل سوي دي طالبانو چې موږ دغه نو نه غواړي چې تاګر د مینیشن مجموع خاص په دوی کې بده څوک نه چاغلي په اعتبار د واحد هم خاص نه نه نه کتل اولا اردن ور دي ما غقيره چې ویل کېده چې انا بعضها بعضي غنيه مستغني د بعضو بعض خو د بعضو څخه غنا راوي ولې په ان ذالک دا غیر ملتزم دا لازم نه والغرض تمثيل دي طالبان دا خلاص په بشیا شد تولو تختصوا ایبل چې دی عارض الاسفار دی طالبان څه بیا وګور دا یو او مثل الحيوان بحري بحري حیوان چې دی پاغه کې مرول دا ست چې مستقیم القامت صورت انسان انسان دا شي وکل شجر طالبان ها څنګه دا دا چې لا محمد یوسف اخن رقم طالبان سبق یو طالبان ته هغه بیا د انور جبي والا طالبان کړه مشکل باره دا په داسې بدو غنس په کوله باره ویل ول دې بدو یو داسې غوخه د چپو بو کې ګل نو دا هغه څه غوښه خو د چپو بو کې ګل انا دا باندې مشاري وغیر ما غیر دا غدوس ووجد د په طالبانو ظاهره وجد دا غد د په ظاهره د وجه مل دا تخصیص د ار واحد اموایه په انسان پرې یا مل والمجموع من حيث المجموع بچ شي طالبان تخصیص بدري نو دلته خو مجموع من حيث المجموع اغي تخصیص لري په فهم کې کېدل اشاره سوال او جواب دي خلاصه د سوال دی زه به در وښیم دا دغه تعریف څخه د جې د جې رسمي ناقص سبب چې انسان د فار تاو کې ډیر انسانان وو کله یو چا وخت سپری او پر وخت سپری هغه ماشاءالله سره مې دي یا تاسو دا تعریف وو او که یو سړی د شو منحدب و طالبانو نه دا جګر هم وسلی املا هم وسلی دی مستقیم القامت نه یا فرض یې که بعضې بعضې انسانان دی وي دا لاسو ته چې وګوري یو مخ دا ویښتان پر ولاړ نو کېدای شي ګرده ځایونه بیا د هغه په ویښتانو لکه کړي نو هغه باره موږ باجل بشرا دی یا نو دا فکر د انسان د ساري په صورت نو به موږ جواب دی ورکو طالبانو چې زموږ مدل تمرات هغه په اعتبار د اکثر دی وم خود به یو فرد هغه پکښ کې راشي خو اکثر دغه شي نشته بسره جن په قصد انحصار د حصر کولو در اسم ناقص فيما فاق کې ذکر ذکر چې هغه عبارت دې سو چې ما غدي ترکب چې مرکب د عارضات په پوری ویل په ان المرکب د جنس بعید او د خاصیت ايضا رسم ناقص دي طالبان دې پیدا کړی هغه رسم ناقص دا څه کې چې روشه پیچ پاک باندې د اراو بل اور د مجل راوړې دي طالبانو هغه مثال غریب وسره کپریش دي ما هغه چوا هغه مشهور نو سوال لپاره دا خلاص هغه مشهور ظاهر پیش او يمكن ممكن ان دا يقال چې شوی انو دا د باب د تغلیب دی یعنی تغلیب د عارضی پر ذاتی باندې کړی تغلیب د عارضی پر ذاتی کړی ګوري چې جنسی بعید او خاصه ذکر دا رسم ناقص نه دی دی نو تخواوا چې مرکب د عرضات سوي هغه عرضات مجموع من حيث المجموع تخصیص لري نو دا غمر ویل مر جنس قریب چې پک جنس بعید چې پکشي کی او خاصه وي دا په مر بار رسم ناقص بول دا نو ټول عرضات دي جنس بعید عرض دي یا جنس قریب دي هم ذات دي که جنگ سمر ور بعید دی ام ذات دی که ابعاد دی که ابعد الابد او کم ذاتیات دا غی دی کنه د بارت شو ویل ویل ولدا بنا بر چشتی بنا بر تغلیب دی د عارضی تغلیب پر ذاتی باندې کړ دی چې مرکب د ذاتی او د عارضی سیدا لکه عارضی دی او که په فهم کې تاسو اعتراض پر کوي طالبان یاره دغه تغلیب خو نو د ذاتی پر عارضی کې دي د عارضی څنګه پر ذاتی باندې وشي دا تغلیب د اصل به غلبه پر فرعي پیدا کول دا فرعي څنګه غلبه پر اصل باندې پیدا کړي په پویر دوا جواب وکړي یو جواب د یو طالبانو ګرد امر چې شی مرکب د اخص او د اشرف سسي هغه اخص جوړي ولې نتیجه تابع د خشرزل دا غي دی کړل یو او یا به دی وایو چې په دې مقام کې د رسم نو بیا عرضیات اصل دي ذاتیات نه دي اصل که د حد مقامي ذاتیه وم پی نفسه ذاتي تر عرضي اصل دي که مقام مقام د عرضیات وي بیا ته ذاتي په کشراوړې دغه ذاتي په دا مقام کې اصل دي یا په دا مقام کې عرضي تر ذاتي اصل دي تغلیب د عرضي پر ذاتي باندې کړی مې څه پوښتنه دا خلاص نو هغه سوال چې دی هغه مو رول دپسو هم په دې په فهم کې دې اشاره و دې سوال جواب یا دې دې سوال جواب ته اشاره وی طالبان آشا ارجات تا التجمع راوړې ده په دې عبارت قال والرسم ناقص ما يتركب عن عرجات عرجات جمع عرجات جمع خضرو ته ویل کیږي درې عرجات سره جمع اوس نو که جنس بعید او خاصه سره جمع سول دا قوا په اعتبار د تغلیب امرسم بولم ما رسم خو هغه چې پاغه کې عارضات ذکر یو بار په دغه رسم کې عارضات ذکر سول ک عارضی نو څنګه به دا تطبیق ته مثال د مثال سره په پیر مول به جواب دي چې ورته طالبات چې هغه چې عارضی رسم ناقص وللې دي هغه وجدار تغلیب د عارضی می پر ذاتی باندې وکي اوس نو د ذاتي او عارضي دواړو ته عارضي ویل کېږي د جمع څخه ما فوق الواحد مراد نو د جمع څخه چې ما فوق الواحد مراد کې نو خو بس دوه عارضي وته ویل کېږي ولو کدل ته یو ذاتي بل عارضي دی چې د عارضي تغلیب پر ذاتي ورکی اوس نو دواړه عارضيات برابر کېدل دا خلاص یو بل فائدہ دا غلري فائدہ یې ثانیه څه فائدہ قالو دی ویلي وای مفهوم د حاجی تام او د ناقص او د رسم تام او د ناقص هو دا مفهوم یې ماغري بینو جدي بیان کړی په اسفارهم په خپل کتابو کې وهو هغه وهو هغه نو ماغري نغدي من وهو هغه ماغري چې ول مذکور په کتاب کتاب کې ایزن هغه ماغري چې په کتاب کم ذکر شو دا یو مفهوم اما تعین مساجقها د مستاقات د اندار کم چې حیواناتک مثلا حاجی تام دی حیوان زایک مثلا رسم تام دی و غیر ذالک د دغه مرتعن فعسير جدا دا ډیره سخته ده طالبان هر حیوان جنس دی داخل یې بولی ماشی بیا عارض عام بولی خارج یې بولی څه دلیل لري دا مش خبري موږ د بیا ویدل دی دا جلس دي دا غار جام کني فرق په مابین کې د حیوان او د چا په مابین موږ ویل موږ د ماشق مابین کې فرق شته چې ذاتی بل بل خارج دغه بل خارج بل دا اثر جدات لا يتيسر دا نه آسان کیږي الا خبر صاحب د کوجی متطهره قدسیه لماذا جاء اغه قال الشيخ رئيسوي شیخ رئیس ابن سینا وی وای ان الجنس مشتبه دی فارج عاما فصل په خاصیه باندې نو فما غ اورد چې راوړ دي مصنف د امثله وس لتلک الاربعه دغه څلور د فار اما یا امثله فرضیه فرضی مثال نه دی حقیقي مثال نه دی یا یا به بنا کې پر اصطلاح په اصطلاح کې نو بیا اسانه ده نو ما په اصطلاح کې دا ذاتي دي دار دي بیا شي ده ففعل هغه تفصیل دلته دا دی طالبان حد رسم تعریف دوا ډول دی حد ورس حد تعریف په ذاتیات رسم تعریف په عارضیات خیر باره حد تام دی کناقص دی هغه بل خبره رسم تام دی کناقص دی هغه بیا بل خبره دا حد ام دوا ډول دی طالبان او رسم ام دوا ډول یو حد حقیقی دی یو حد اسمی دی اپویر یو رسمی حقیقی دی یو رسمی اسمی دی دا فرق لري طالبان حد حقیقی رسمی حقیقی دا عصر حد اسمی رسمی اسمی دا اسانه دی دا بیخی اسانه آشه هدي حقیقي چشت ویل کی رسمي حقیقي چشت ویل کی یو شی چې تحقق وجود په خارج کې ولري طالبان تحقق یو شی ولري بارت هغه شی فواقی کی ذاتیات چی هغه باندې تعریف وکړي دي ته هدي حقیقي وایي او دا شی د پاره چې عارضات فواقی کی دي تا تعریف وکړي دا چشت رسمي حقیقي او که په اصطلاح سره ولاړ شي د یو شي د پاره د ذاتیات او عارضیات وټاکل چې دا ذاتیات او دا عارضیات په دغه ذاتیات باندې تعریف کول باره حد حقیقي دی یا حد اسمی دی او په دغه عارضیات باندې طالبانو تعریف کول دا بار هغه رسمي حقيقي دی یا رسمي اسمي دی سر مو پخلاصي دا خلاص اثیر اسی دا بل د زهاک بل صبر خرجوتی نقطه په دغه خي کل ما عدد انسان سره التا شاور سره وای انما قید مقید کی زهاک په دې قول کې بل طب قولي په دې قولم چې بل طبع ولې باج حیوانات کل قرده لکه بزو طالبانو بزو پیژني ها هادا دا یا پلو پیل کی ما غیش پی چې مشابه وي د دې کثر د انسان په تعلیم د صاحب د جی بزو دا بزوان د تعلیم په دغه باندې په واجب باندې په پویر دا خلاص نو ول دلیل على على ان پر دې باندې چې هاذا الذک ليس بالطبع ندی د دې دلیل انداز حیوان مذکور دا حیوان دی چې ذکر دا لا یزهک نه خان جی طالبانو عند الامر العجیب امر عجیب چې وویني نه خان په پیر نو بل عجب امر وویني لا نه عجب څه کوي چې عجب یې ولیدي ام نه خان ها وانما يذك خان اذا قالت دشوي شي له وديت صاحب واغ صاحب ورتوي باره دا هغه سپین سری دا خندا درته وکړي تی به پوه سره باره هغه خندا درته وکړي په دغه تدبر کې طالبانو اشاره و هغه ته د چې مخکې تیر سول چې ول دا زهات بالطبع باید نه وای ذکر سوی نو چې باره دا د په دوی وکړل ول دا دغه چې دی رسمي ناقص درې ډول دی یو د شوی چې د دې عارضات مرکب دي چې په اعتبار د کل واحد یو لانه دي پر خاص منیس مجموع تخصیص کوي یا یو د شرس مناقص دي ام په اعتبار د کل واحد تخصیص لري ام په اعتبار د مجموع لري د دوار مثالونه دا یو د چې په اعتبار د کل واحد نه لري لکه طائر ولد هغه په اعتبار د کل وایي چې هم درلودي من ایس المجموع هم درلودي لکه هغه ظاهر کو او کاتب متعجب ستی په یاد او یو بیا د شری چې په اعتبار د کل واحد یې مرول ګرد اجزا نه لري یو دانه دی لري فمن حيث المجموع تخصیص پر پیدا کی تی به پوسرس دا خلاص بس